نو آ په دې سره کېږي اوس هغه حدث چې په بادی النظر سره محسوس کاوه شي او جمهور خلق په هغه سره مخاطب کول شي او په پوی کولای شي او د هغه په تعلیم کې که اهمال وشي نو په دې کې چې وي ضرر وي نو هغه حدث باندې چې دو نظر کړی دا نو آ دوه قسمه ده یو حدث اصغر ده او یو حدث اکبر ده حدث اصغر دا دی چا دی وجه نه رادرومی دا دی اغا معدی فضولیات و سلاسو دی وجه نه حدث اصغر رادرومی چی کلا پا معدی کی هوا دا سر یوزی شی یا بول یا غایت وی سختی وڑی متیازی یا مقصد دا چی غٹی تقاضی دا مقصد دا چی اخیستا ہے نو یا مقصد ہواگان دیر پنس کی نو په دغ وخت کی که تاسو سوچ وی سړی په هغه روح کی یو قسم ته انقباض او تنګی دا شای چه کئی محسوس کئی او داسی یو ذهنا بوجی په سم داسی یو چوی هغه وی نو بیا چه کله دی ولگی او هغه حاجت خو زبردست چکی پورا کی آجی ټیس چی کوم دا ایک طرف تلار سی او خه ورزی چه لین کی ورته ولاړ نه یی قدرتی خه ځای ورته چی برابری دا حاجت خه په طریقی سره پوره کی او بیا راشی او مقصد دا ده چه اودس وکی نو هغه دی ده چه کوم هغه یو روحانی تنګی وه هغه یی چه سی ختمه شی نو دا هغه حدث اصغر ده او دا چونکه انسان ته د دې معدې فضولیات بار بار پیشیږي او په شب و روز کې ډیر دا واقع کیږي نو دی وجوهات په بنا باندې په دې کې صرف مقصد دا ده چې په دې اطراف او وینځلو باندې چې وشوه اکتفا وشوه چې مثال مخ ته سړی ووینځي او مقصد دا ده چې لاسونه دې ووینځي خپې دې ووینځي او سر دې چې وکړي مسحه وکړي نو پورته یعنی اطراف مثال پورته طرف هغه مسح کی راغی او کاته طرف هغه خپو وینځلو کی راغی او یو طرف او بل طرف نو دا چلور اطراف چی دی نو مقصد دا دی چی په دغی باندې دی, دی چو کی اکتفا کی او مقصد دا دی چی سبیلین اوینځی دا اسی من عند نفسه درته هغه وای نو دی دواړو طرفونو دی مخ ته دی شاته طرف چی راغله پکی ټول اطراف وینځل مقصد دا دی چی په دی کی کتا سوچی راغله نو دا دې دې پاره دا شوی دی پدې کې پدې کې نقطه دا ده چې یو خو عام چې کوم اقالیم معموره دي او په هغه کې مهذب خلق دي بل د چې اوس خو غیر مهذب را له ټول ځان ښکارا کړی بربند کړی کنی عام په اقالیمو کې د دغو اعضاو ښکارا کول هیڅ معیوب خبره نه او عام و اکالیمو کی دا اعضا د خلقو چی وی ښکاره وی لاس ښکاره وی که اسی لستونه ای په خو دونه زری چی داسی زر ورنه چه کیجی لری کیجی مخ ښکاره وی سر او مقصد دا چی خپی نو اوس د دغو وینځل که بار بار ضروری شی نو پدی که په انسانانو باندې هیڅ حرج آ نشته دا په دې کې په انسانانو هیڅ حرج نشته او دیو جن حدیث مبارک کې د استعمال السما نه منې راغلی ده چې سړی به داسې څادر کې ځان نه رانغاړي چا بلکل داسې لاسې پکې ایثار وي او مقصد دا ده لکه یو بت وال فوټو دې اخ کړی یا څادر دې ونه تاو کړی دا منې ده ولی سبا به دی اچانک مار لا چشه یغه ته به دی ورغسی یا به دشمنی نسی به دی نو ته چې یو ور لاسونه و تر سپړی او تر اخیر تر به تا کار چی کړی نو دا اطراف دا عام استعمالی گی او مقصد دا چې دی دی کې کته عام بار بار د خلکو په مخ کې ښکارا کوي او داس نو په دې کې سړی څه قباحت نه محسوس کوي او بل دا چلور اعضاء وینځل ځکه ضروري شو چی عام مقصد دا دی چی ګرد غبار وغیره آ پدی باندی غورځی او خلق چی ملاقات کئی کله یو بادشاہ تا یا یو مشر تا وردرومی نو کم سے کم که ټول لامبلو موقع نئی خو زر زر مخ لاس اوینزی او لاس خپی او دا ظاهری اعضاء نور خو وجود چی پټی نو دا مقصد دا چی برابر کی نو دا دی الله تعالی په دربار کی پنځه وخته مثال یا نفلونو پر بار بار ادریدل دی نو که ټول وجود ضروری شی نو بیا مشکلات دی خو دی وجه نه چی عام عرف کی چی یو سړی سړی ملاقات ته ورځی نو کم سے کم زر زر مخ لاس او خپی چکی ووینځی نو دی وجه نه صرف دی وینځلو باندی چه شوی ده مقصد دا ده چی اکتفاء شوی ده بل الله تعالی ته ودریدل او بیا عبادت کول دا یو قسم ته بیداری چستی او چابکی غواړی او د سړی هغه خوب هغه مقصد دا ده چی بلادت والا ہے هغه مقصد دا ده چی سزائل شی او په سړی کی چست و چابکی هغه چسی پیدا شی نو الله تعالی په دربار کی ادریدل آ چست و چابک انداز کی چی دی ادریدل پکار دی چی خو په طریقه سره داسې نه چی هلته پکی ودی سر پچی کی چکه ړینجای لکه یو مشر په دربار کی ناست یا پکی ودی ټول خلق وای چی اوس دغ به وکفته ګوره دا دی ټیم د سړی ودشی په دغ ټیم باندې نو آ په دې سره کیږی نو دی وجه نه مقصد دا دی چی په اوداسه کی دی دی چلورو اعضاو وینځل چی دی آ ضروری شوی دی او دی نور مقصد دا دی چی هغه ضرورت نشته کنی په هغه کی به حرج وی او مقصد دا دی چی دی باندې سوچ وکی نو عقل په دی خبره باندې گواهی ورکوی چی یاره دا څلور اعضاو وینځل چی دی دا کافی دی البته حدث اکبر لیکن دا شهوت جماع چی دا دغه چی کوم په قوت بهیمیه کی سړی آلوده کئی دونه بل هیچ شای قوت بهیمیه کی نه آلوده کئی نو چی کلا شهوت جماع سړی واخلی نو اغی سر سړی قوت بهیمیه کی سشی آلوده شی او بالکل دی مثال دا سره چی گوره ته یو حیوان تا مشک ورکای اس تا مشک ورکای کرتبونو پاره تیارای چی میلی کی بیا هغه څه کی مختلف کرتبونه کئی توتی او مای خارو دا هغه ته مشک ورکای دې لپاره چی دی انسانانو غوندې خبرې چکی شروع کی سپی تا او باز تا مشک ورکای دې لپاره چی دی ښکار نیسی او بیا مقصد دا د څه کئی ښکار رنیسی او خپل نه خوری او تا ته راړی نو دا کارونه په دی باندی کول په دی حیواناتو باندی دا دی هغه دو طبیعت خلاف کارونه دی او طبیعت خلاف کار هغه مشق غواړی او تمرین غواړی چی طبیعت هغه سره سړی چی کی آموخته کی خو اوس دغه سپی دغه اس دا خارو دا توتی دا کته سمو دی دی پارا مقصد دا دی چی پریدی او دی خپل همجنس سره میل جول چه کی اختیار کی اجماعګانی او مقصد دا ده چه دا غویمی شوری کی نو دنه به هغه تعلیم چه سی هغه به ورنه ویر شی نو انسان حالت بالکل چه دا ادا شای ده چه که دی مقصد سه حاصل کی خو مقصد دا ده چه هغه شهوت جماع او دی بس دی صرف شوقین وی نو ډیر علوم آ ځائع شوی دی بین افخاذ النساء دی دی شینیو فخذینو په منځ کی ډیرو نه علمونه چه دی تلی دی هغه علم چه سی ضایع شی بس دغی اخیسته بیا نه مطالعه شی ورنه او نه مقصد هغه بس دا یوه کیسه ای چه مینده یې کړه طالب ملا خو چه افخاذ النساء مینده کی کنه بیا مطالعه چیرته یې بیا هر شی ورنه چی پاتی نو په دې ډیر علوم چه دی ضایع کړی دی دیو جن دا مونږ ډیرو مشرانو به دا کار اول به ډیرو ودونه نه کول غریبانو چا به وکړ ډیر په احتیاط سره به دا کیسه کول دا سی بنو چې شپه ورځ به ورته چوا یو کړي و بل کیسه بنو بس دغه یو کیسه وي نه دا سړی دا سکی نو دی انسان حالت دی په دې معاملې کې د زناورو نه څه مقصد دا چې داسې علیحده حالت نه ده او دیو جنا چې کله کوم سړی راهب وي یی قوت با کمزوری شرح الاسباب ما سره خو اردو وال شته عربی وال نشته درسره تشریح الاسباب ښه کتابونه دی تی ما ډیر خپل شوق ورسره کتل ممی خو مونږ استاد ایغ زه منع کړه ویلی چی دا کی سړی دا شوق واخلی بیا سړی نه نور تدریس پاتی شی دی کی یو ذوق غوندی پروت ته بیا به بوټو پسی ګرځی یور ټولوه بل ټکوه ټوله ورځ به بټل ته ناست وی کنی ډیر خوږ فن دا ده طب نو بیا شرح الاسباب هغه دا لیکلي چې که یو سړي قوت باک کمزوري وي او مقصد دا دی چې اسکار رفته یي خوند یې نه وي نو هغې دپاره علاج کې یو دا هم ښودلي دي چې آ دې حیوانات چې کله جفتی کوي نو هغه ته دې ګوري نو هغه چې به دغسې تصور به بیا د دغو شیانو جوړېږي هر وخت دا سوچونه کوي چې زه دې کې داسې او داسې به وکړم هغه به وکړم څلور به وکا او مقصد دا دی چې دا به وکا هغه به وکا دا دا څه خبرې دي دا سوا سوچونه او د لوی لوی قوت با خلق چې کومه رامیان رامیان شوي دي هغه هغه به په زړه کوي دا کیسې نو دې سره به د قوت با کې مقصد څه رادرومي ټیک ته نور علاج معالجه دې سره کوي خو دې سره دا اصل کې نفسیات سره د دې ډېر زیات چوي تعلق وي یو نیمی کنه چې او دا واده غږ پوشي د رنگ زیړې دا باندې چې هلکه څه دي نه جنگ میدان ته خو دې نه ورولي دا خو خوږ جنگ ده دا خو داسې جنگ ده چې په کاڼو دې ولي تا باندې پاسته لګي کله کله کاڼي هم له ګلو پاسته لګي کله کاڼي هم له ګلو پاسته لګي کله خوږ سړی د ګلو په ګزار شي نو دا خو مقصد دا سی هغه نه دا او رنگ زیر دا هغه نفسیات غلبه پو وشي چې یاره ته دا کار نشي کولای نو هغه کی صحیح په پوه شو چې یریګ یریګ نو اخر به مقصد دا چې سي با هغه به فیل شي کوم ډریور چې یریګي اوس اکسیډنټ شي نه اوس اخر یې چیسته وروي نو دغه سی چې بیا دا تا سره تصورات شوی چې یاره زه دا نشه کولای دا کار به مانه وشي کنه دا سینی هغه نی نو اخیر مقصد دا ده چی زیړه خوله یې ورنیولی هغه غږ وکی ارمان د شرمولا وګوره دا ورته یی مخ تی ورک سه شرمولا می دی وکاته ته می وکتلی خبر خو می زده کړی هغه کیسه یی نه نه په دې کې به نفسیات سړی چه ګرځي مضبوط ګرځي امان الله مو چې جال نه چې دې شیخی چې نه ما شیخ نه دا بسنګ نه نه دې کې به نفسیات مضبوط ګرځي چې دا مون خو یو دغه کارو دې پر نور بس کو په پوښه دا سه خو بزان دا ډکه الا به مقصد دا چې نو چی بیا کله دا خیالات سړی قوت بعد دونه مضبوطی دا تصورات دا شئینا نو اغا شهوت جماع خو با قوت بهیمیه خو بسړی په قوت بهیمیه کی سکی آلوده کی نو چی آلوده شی نو گوره چی دا کیسه وکی نو مقصد دا چی ټول وجود با دی مړ پړ شی امونږ یو ملګری و هغه به ویل چی داسی ته به وایی څوک درته خاص نیشی ستن تا ته ولګوی دونه به دی وجود سره مړ پړ سی که بجلی تلی خوب به درله درځی سترګی به دی پټی پټی کیږی نو دا په هغه وجود کی یو قسم چه رایسی مرجاو والی غوندی رایسی او خاص لکه ګل چی داسی مرجاو غوندی شی نو اوس دا اچانک بدلول هغه دی پاره شریعت هغه غسل چی دی مقرر کړی دی چه ټول وجود دی دی غسل وکی ښه دی ووینځی ښه دی ځان چکی پاکیزه کی صفا کپړی دی واغوندی نو طبیعت حشاش بشاش سی هغه کوم مرجاو والی وی هغه کیسی وی هغه چه سی فورا ختم شی خو چونکه دا کیسی کله کله وی هر وخت خو سړی په دا شیونه په اوږه باندی اخیستی نه نو دا شیونه خو کله کله وی نو کله کله که بیا په دی ټول وجود لمبیدل راشی کنه نو په دې کې مقصد دا ده چې بیا څه حرج نه وي او څوک پوهی چې بیا دا څنګه کېږي چې دونه مرجاو شي اچانک د حالت بدل شي او بیا خشاش بشاش شي موږ وایو چې دا کېږي که نه یو سړي نېشه کړي بیا کله خپل خپلوان مړ کړي هر څه وکړي اچانک هغه نېشه وخېږي بیا په ټولو مقصد دا دی چې هغه چې دا مې څه کړي دي فورا عقل ته پته چې څه ولګي نو کله کله داسې اچانک انقلاب راتلل په شیونو کې دا څه داسې مذموم شی نه ده هسې تاسو په دې خبرې پوه شو نو دا د هغه مقصد دا دی چې د طهارت اصغر او د طهارت اکبر څه ده فلسفه ده خو دا خو د لمانځه چې دي شرایط دي بیا به وروسته مقصد دا دی چې د مونځ اسرار وایو اوس هسې تاسو په دې خبرې پوه شو بس شاه صاحب په دې کې دا شی ذکر کوي اوس ته ګورو عبارت ته ګورو اوس شاه قصې مې ټولې درته وکړې عبارت درته لګوم بیا بیا به پکې ته تفصیل خبره نه یی باب اسرار الوضوء والغسل دا باب د په بیان دی اسرار دی وضوء او غسل کې تاسو عنوانو تلګولای شو للناس فی معاملة الطهارت درجات ثلاث خلق دی پارا په معاملې دی طهارت کې درې درجې دي اولنۍ درجه دادا اعلم په دې خبرې ځان پوه که ان الانسان قد یختطف من ظلمات الطبیعت انسان کله په غوپې باندې او په چور سره واغستلی شي د ظلماتو د طبیعت نه الی انوار حظیرة القدس په طرف د انواراتو د حظیرة القدس هغه بارګاه مقدس فیغلب علیه تلک الانوار بیا غالب شي په دې انسان باندې دا انوارات په غالب شي ویسیر ساعة ما او وګرځیږي دا انسان یو ساعت بریئا من احکام الطبیعت دی بری وګرځیږي د احکامو د طبیعت نه بوجه من الوجوه په یوې وجې د وجوه سره فینسلک فی سلکهم بیا دی اوپیر شي په لړۍ د ملأ اعلی کې دا ضمیر ملأ اعلی ته راجع ده ملأ اعلی اگر که دا ته نه ده ذکر خو چې حجت الله یو ور څوک وایي نو ملأ اعلی به هر وخت چی په ذهن کی یی ويسير فيما يرجو الى تجريد النفس او وګرځیدی دا انسان فيما په هغه امور کې يرجو الى تجريد النفس چې هغه رجع تجريد النفس ته کېږي کأنه منهم گویا کې دی د ملایالا له قبیلې نه ده ثم يرد بیا دی واپس کړای سی الی حیث کان هغه مخکینی حالت ته نو دا ولنی حالت ته بست وایي بیا دی واپس کړی شي هغه والني حالت ته فیشتاق الی ما یناسب الحالة الاولی بیا دی مشتاق وي او ده ته خوند ورکوي هغه شي نه چې هغه مناسب وي حالت اولی سره چې هغه حالت اولی بیا ما ته حاصل شوی او دی بیا واپس حالت قبض ته راشي په دغه وخت کې لیغتنمه عند فقدها او دی مشتاق وی دیتا چی الاما په طرف تی ایغو شینو چا مناسب حالت اولا سرا دیر پر ایغت دی مشتاقی لیغتنمه عند فقدها چی دی اغا غنیمت وګڼی په وخت دی فقد دی حالت اولی چی که حالت اولی نی خو کم سے کم چی اغا داسی شئی نی چی اغا سرا مناسب وی ویجعله شرکا لاقتناص الفائت منها او بیا دی وګرځوی دا شینا اغا لومی لپاره د ښکار کولو د اغا حالت اولی چی کوم دنه فوت شوی دا اغا پاره داسی لومه جوړه کی چی اغا بیا زر حاصل اغا حالت دا سړی پریدی او استعمال دی مطهراتو کئی نو څه نا څه به هغه حالت اولی بیا ده ته یعنی هغه مناسبات په ده ته یادیږی فیعض علیها بنواجذه بیا دی تمسک وکی په هغه سره په شدت سره یعنی چکی په ولګی په شدت سره یعنی تمسک په هغه باندی وکی دومه درجه هغه ده نو دا سړی بالبصیرت طهارت خوښی دومه درجه و الدرجة الثانیه ورسره ولګو ویتلوه انسان او دی پسی دوم نمبر هغه انسان ده سمع المخبر الصادق چی دی مخبر صادق نه واوری مخبر صادق نواوری یخبر چ هغه خبر ورکی پدی خبره بان هذه الحاله کمال الانسان چ دغه فلانه حالت یعنی د حالت طهارت دی سره کمال دی انسان را درونی وانه ارتضاها منه بارئه اشان دا چ دا داس حالت چ پدی سره دی خالق رضا کیږي وان فیها فوائد لا تحصا او په دې طهارت کې فواید پراته دي چې عام مقصد دا دی چې د شمیر نه دي فصدقه بشهادت قلبه نو دا انسان بیا د دې هغه مخبر صادق تصدیق وکړي د زړه منځ نه ففعل ما امر به او دا هغه کارونه کوي چې کوم هغه مخبر صادق ورته حکم کړی فوجد ما اخبر به حقا بیا دی موند کی هغه شی نه چی کوم مخبر صادق په هغه خبر ورکړی ده حق یی میند کی او د هغی آثار په دی دنیا کی چکی محسوس کی وفتحت علیه ابواب الرحمة او کلاو شی په ده باندی دروازی د رحمت وانصبغ بصبغ الملائکة او دی رنګین شی په رنګ د ملائکو دوهم نمبر دغه سړی ده دریمه درجه الدرجة الثالثة ویتلوه رجل او بل دی پسی هغه یو سړی او ورپسې ده لا یعلم شیئا من ذلک چه په دې کیسو میسو باندې هیڅ نه پوهیږي او هیڅ انوار او برکات محسوس کړي نی لکن قاده الانبیاء لیکن راکاږلی یې دلره انبیاء والجؤه الی هیئات او د یې مقصد دا دی چه راکاږلی یې او دې طرف ته مجبور کړی یې په طرف د هغه هیئاتو تعد له فی معاده للانسلاک فی سلک الملائکة چی آ دی برابری بیا قیامت پوره جی دی دی پاره چی دی منسلک سی په هغه سلک تی ملائکو کی ټیک ته په دی دنیا کی خو نه یی لکه د تاسو او مونږ حالات عام دغه دی چی مقصد دا دی چی خو صرف دا نبی ویلی دی او حضور ویلی دی چی دا به داسی نو ځکه نور چیرته هغه هغه مونږ محسوس کو و اولئک قوم مونږ دی خدای په مخکنیو درجو کی تی و اولئک قوم جروا بالسلاسل الی الجنه او دا داسی قوم ده چی دو مقصد راکاږل شی جنت طرف ته خو په ځنځیرونو کی دا هغه قوم ده والحدث الذی هغه بی اودسی هغه ناپاکی یحس اثره فی النفس بادی الرای چی محسوس کیږی اثر دی دی په نفس کی په ظاهر نظر سره والذی یلیق ان یخاطب به جمهور الناس او هغه بی اودسی هغه مقصد ناپاکی چی مخاطب کیدلای شی په هغه سره جمهور خلق لانضباط مظانه ځکه چی هغه اماکن دی وجود یی په انضبط کی رادرومی چی هغه ضبط کیږی هغه بی اودسی والذی هغه بی اودسی یکثر وقوع مثله چی دی هغه مثل وقوع چی وی کثیره وی او هغه بی اودسی هغه ناپاکی وفی اهمال تعلیمه ضرر عظیم بالناس چه که هغه تعلیم پریښودل شی نو په هغه کی ضرر عظیم بیا په خلقو کی پروتی داسی قسم حدث منحصر استقراء عین فی جنسین داسی قسم ناپاکی دا استقراء په دوه قسمو باندی ده یو حدث اصغر بل اکبر احدهما یو دی هغو قسمینو دادا اشتغال النفس بما یجد الانسان فی معدته چی نفس مشغول سی په اخشی سره چی مونده یی انسان په خپل معده کی من الفضول الثلاثه هغه دری فضولیات الریح والبول والغائط دا دری شی نه فلیس من البشر احد یو کس داسی نشته ده الا و یعلم من نفسه مگر ده ته د خپل ځان نه ددی خبری علم د دلایلو ویلو ضرورت نشته انه اذا وجد فی بطنه الریاح چه کله په خیټی کی هوا ګانی او ګړ ګړ او یو غربا غرب غروب پکی تا موند کی او کان حاقبا حاقنا یا حاقب حاقن وی غټو میتیازو وړو میتیازو اخیستی خبثت نفسه نو دی د نفس کی خباثت پروتی او په طبیعت کی انقباض او که سبق در تویل یا کتا ویل نه په کتاب پویږی نه په بل شی دی ته قضای حاجت وای زکه چ ټول حاجات پور پارسکه قضا کئ تاسو په دې خبرې پوه شو ځکه ورته چې وتایي تقاضا او قضاء حاجت ښه جي چې ټول حاجتونه به ورپاره قضا کړي داسې ایله به دې نه په ټکي باندې پوهېږي چې امتیاز واخیستی داسې نه پرچې کله هغه کنه وایي جیو که یو ټکی نه سي لیکلی او چې کله یې وکړي سم برابر شي بس طبیعت په دې چې سي کولاو شي نو دې باندې دلایلو ضرورت نه دا هر انسان په دې باندې په خپله باندې څه کېږي پوهیږي ښه جی چو به می کیسې درته کړې خو ناوخته کیږي فاخذت الی الارض بیا د مقصد دا دغه کې فاخذت ته یعنی حبست الی الارض د زمکه پورې ځان چکی راکا ټینګ کی مقصد دا ده او یعنی مقصد دا ده چې هغه محبوس غوندی وي او یا په هغه نسخه کې اخلدت ته فاخلدت الی الارض یعنی د پستی طرف ته بیا دغه سی هغه وسارت کل حائرت المنقبضه د ده روح داسی وی لکه یو متحیر شی او منقبض وکان بینها و بین انشراحها حجاب او په مابین د دی په دغه وخت کی د روح انسانی او د انشراح د دی کی حجاب وی فاذا اندفعت عنه الریاح چی کله دا کیسې ورنه لاړې شی مجلس کی ناست یو طرف ته شو ښه یې سادی سه وی چی چا هواګانی په جیل کی بند کړی دی وی ولا مقصد دا دی څه وکا ښه غرب ورکا داسی ورته باره مجلس نه چه څه اوزه ځکه هغه په جرګې کی چا نه بعد مخالف وتلی او پونده یې ورله ورکړې وه چه تریت پروت باندې ونه ووته لږ لږ چه هغه بل کس په پوه و چه کوم ورسره نږدې و چه کله باره ورتله ورته یې هلکه څه سندوری شی و کنه هسې دې خراب کړ باره به ورته وتلی یو غر به دې چه مقصد دا چې ورکړي نو بس له مجلس نه سړی باره ورته اوزي او خو چې طبیعت پې کلاو شي کنه دا ګیس بیماری ټوله له دې نه جوړېږي دماغ به دې چوي ورنه ښه جی خو هلته به نه کای پنجابیانو غوندی چی یو غرب غروب دی چی جوړ کړی او بس تماشه دی نه هلته ښه نه ده فاذا د مجلس اصول خلاف فاذا اندفعت عنه الرياح چه کله دا شئینا ورنه لری سی وتخفف عنه الاخبثان اغا دو اخبثان اغا ورنه خفیف سی سپک شی وجود واستعمل ما ينبه نفسه او استعمال کی دے اغا چی تنبیه ورکی نفس ته د ته للطهارة کالغسل والوضوء هغه وکی وجد انشراحا وسرورا نو یقینا خبره دا ده چی دا یو انشراح او سرور میند کی وصار کانه وجد ما فقد او گویا که ده نه لکه څه ورک شوی یی میند یی کی داسی به خوشحال خوشحال کیږی لکه څه ده نه ورک شوی یی او څه یی کی میند یی کی شه جی والثانی او دوم هغه حدث ته جنس ته اشتغال النفس بشهوة الجماع ومرنت علی الاداب المطلوبه او دی ته تمرین ورکاو سی پاغه آداب مطلوبه او والجوارح او دارنګ مقصد هغه طیور ته هغه سپیو ته چې هغه ښکار کوي اذا ذللت بالجوع والسهر کله چې دو ته مقصد دا چې مسخر کول شي په لوږې سره او په بې خوبي سره وعلمت امساک الصید ادو ته دا تعلیم ورکاو شي چې څنګه به ښکار نیسي علی صاحبها هغه مالک دپاره والطیور او طیور ته دا هغه ورکاو شي تکلیف اذا کلفت بمحاکاة کلام الناس چه کله دو ته تکلیف ورکاو شي په حکایت چه کلام د خلقو چه سنګه به خلقو کلام نقل کئ هغه ژبه ونه پرې کئ داسې لږ لږ غوندې هر هر اتوار ته مونږ پله داسې طریقه یی د ښارو ته لږ لږ ورپرې کئ وبهرحال ثم قضا هذا الحیوان کیسه اوس دې پورې ده بیا دا حیوان ته خلاص کې څه مدعا دی پوره کوي بیا شهوت فرجه وعافس الاناث خپل نور هغه مؤنثات سره چې کوي ممارست کوي او د غویمي اختیار کوي وغاص فی تلک اللذه او په دې لذاتو کې پرېږدي او دی پکې غوپي ووهي څو ورځې لابد ان ینسي مکتسبه نو لابدي ده چې هغه کوم کسب دې ورکړی کوم تعلیم هغه ټول به یې ویر شي ورجع الی عمه او بیا به مقصد دا دی چې تحیر او تیه طرف ته رجوع کی و جهل و ضلال او جهالت او گمراهی طرف ته بیا به نوی تعلیم ته چی محتاج وی ومن تأمل فی ذالک چا چې په دې خبرو کې شاسې وي چې سوچ وکړو علم د تبه دا پته ولګي لا محالتا ان قضاء هذه الشهوه چې قضا د شهوت یؤثر فی تلویس النفس دا مؤثر وي په لړلو د نفس کې د سره نفس ګنده شي ما لا یؤثره شیء چې هغه نفس دوره بل شی نه ګنده کوي چې هغه کثرت العقل ده والمغامره جنګ جګړې دي موت نه بې پروايي سره جنګېدل دي وسائر ما یمیل النفس الی الطبیعة البهیمیه ټول هغه شیونه چې نفس طبیعت بهیمیه طرف ته مایل کوي دا هیڅ شی دوره نسي مایل کولای لکه جماع ورته مایل کوي وليجرب الانسان ذلک من نفسه او دی وای چی دا چه دی دلائل خبر نه دی هر سړی دی په خپل ځان کی تجربه وکی وليرجع الی ما ذکره الاطباء فی تدبیر الرهبان او هغه ته دی رجوع وکی چی اطباء کوم په تدبیر دی رهبانو کی ذکر کړی دی چی راهب وی المنقطعین او دو بالکل له دی شیانو نه منقطع شوی قوت شهوانی ختم کړی او بیا دا وغواړی سبا چی واده کوم نو هغه به څه کوي هغه به دغه خیالات کوي چی ما په یاد درته وویل دا کیسې به کوي اذا اريد ارجاعهم الى البهيميه کله چې دو اراده دی ارجاع الى البهيميت وکي نو هغه پراتباو چې کومه طریقې شولې دي نو هغه جماع سوچونه بکي او طاقت او جماعګانو ته بګوري او زناور چې د جماع کوي هغه ته بګوري دا نو دې سره به د قوت با کې چر درومي مقصد دا چې ورو ورو مضبوطی را درومي ځکه چې دې زیات تعلق آچا سره نفسیات سره نفسیات تاسو تمام مخ ویلو حکیم اجمل خان صاحب په دې باندې زیات چر تشریح کړی دا او دا بحث دا دو پا باب دی ذکر مقصد دا ہے چی ذکر دے اعضاء تناسل پا باب کی دا خبری چی دی ذکر کری دی بیا دی ایغی انواع خپل بیان کری چی ایغی سونا انواع دی سی دی او دی زیاد تعلق حساسیت او دی سری دی وجود غٹوالی او رکوالی سر دی دی تعلق نی چوک بے پروا غندی لا ابالی غندی لکہ دا لیونی نی مجانی نو پورا پورا غی حسابی سرا چی څونه مقصد سړی بلید وی کند ذهن وی او لا بی پروا غوندی یی او په هیڅ باندی پروا نه یی حساس زیات نه یی نو حسابی ورسره غټ یی او که ډیر غټ وجود هغه یی خو حساس وی ځیرک وی او تیز غوندی وی کنه نو هغی قوت بعد ونه چه وی هغه مقصد چی کمزوری وی نو دی دی سره چه دا تا ګوره خر چوره احمق وی هغه یی کنه اوس ورته وګوره کنه. نو دا دی دې تعلق هسې دې به مې نور تشریح درته کړی وو خو دا ځای مناسب نه ده حکیم اجمل خان صاحب کتابونه وګورو یا شرح الاسباب وګورو دې کې ګڼ شی تشریحات دي خو طالبان دې محتاج نه دي دا خو چېرې عوام چې بیا څه علاجونه ملاجونه کوي هغه ورته محتاج دي طالبان خو ماشاءالله چې یو وارې دو مینده کې خدای دې ټولو ته هغه ورکړي شرعي نکاح سره چې کوم یې زړه غواړي شاه جي بهرحال دلائل ضرورت نشتا فهي آلة صالحة نو دا اوبه دا آلة صالحة دی لتنبیه النفس لپار دی تنبیه دی نفس علی خلت الطهارت په خصلت دی طهارت باندې دا وینزل او دا غسل دا مقصد دا چې هغه یو صالح شاید دی چې هغه طهارت هغه خصلت مقصد دا چې کی راولی و رب انسان او اوس پتوای چې بیا څنګه اچانک د حالت بدل شو دی وی ولې نه بدلیږي لکه ما مثال درکدي او نشي ور و رب انسان او ډیر کله ته یو انسان وی شرب الخمر چې شراب اوس کی و فملا او مقصد دا چې بیا هغه اثر پکې تو کی و غلب سکر علی طبیعته هغه نشه د طبیعت باندې غالب شي ثم فرت منه شیء من قتل بغیر حق بیا دنه داسی کوتاهی وشی چه قتل بغیر حق وکی او اضاعت مال فی غایت النفاسة یا داسی مال ضایع کی چه هغه انتهایی نفیس وی فتنبهت نفسه دفعة چه کله یې نیشه ختمیږی اچانک د نفس ته تنبیه وشی وعقلت او پوه شی وکشفت عنها الثمالة هغه نیشه ورنه چسی لاړه سی ورب انسان او ډیر کله ته یو انسان وی ضعیف وی لا یستطیع ان ینهض دی دا طاقت نلری چه پاسی ولا ان یباشر شیئا نه دا طاقت لری چه یو شی سره مباشرت وکی یعنی مقصد دا چی یو شی وکی فاتفقت واقع خو چه داسی واقعا پر ایسی تنبه النفس چه اغا نفس پی تنبیه راولی تنبیها قویا مضبوط تنبیه راولی من عروض غضب چه غضب ورته عارض شی او حمیت یا غیرت یا منافست فعالج معالجة شدیدة نو دی داسی مقابلہ وکی چه سخت مقابلہ وکی ته به وای چه دا به څنګه مقابلہ کوی خوځیدلو نه یی خو غیرت یی واخلی کنه سړی پسی پاسی انعام د روغ سړی چکی ړنګ کی وسفک سفکا بلیغا او مشین واخلی کنا یو بیمار غاړه ونی سړی دنیا خلق چکی مړکی نو دا چې کله اچانک ولی تبدیلی نه رادرومی نو دارنګ اول به په طبیعت کې انقباض وي چې ولام به فورا چرای شي انشرا یعنی دا غ انتقال دفعی دی پاره چې دی دو مثالونه پیش کړی دي صاحب چې کله دا چې انتقال دفعی هم په نفس کې رادرومی وبالجمله شاسوی چې حاصله خلاصه خبره دادا